اے د زندان ملګرو تاسو د خوب تعبیر دا ده چې د تاسو نه یو تن خو به خپل رب د مصر بادشاہ ته سراب ورکړي پاتې شو دوهم نو هغه به په دار وزړول شي او مرغان به سر په ټونګو ټونګو وخوري هغه خبره فیصله شوه چې تاسو پوښتنه کوله بیا لا غونه چې د چا په باب دا ګمان و چې هغه به خوشې کړای شي هغه ته یوسف علیه الصلاۃ والسلام وویل چې خپل رب یعنی د مصر بادشاه ته زما یادونه وکړه خو شیطان هغه داسې په غفلت کې وغورځاوه چې هغه خپل رب د مصر بادشاه ته د هغه ور یادول هیر کړل او یوسف علیه السلام ډیر کلونه په زندان کې پاتې شو له هغو دوو تنو بندیانو څخه چې یو تن ژغورل شوی وو او هغه ته له یوې اوږدې مودې وروسته اوس خبره ور په زړه شوه هغه وویل زه تاسو صاحبانو ته د دې معنا درښیم ما لږ زندان ته یوسف علیه السلام ته ولېږئ په دې دوره کې چې تاسو کوم کوښتونه لو کړل دا غونه یوازې لږ غوندې برخه چې تاسو د خوراک لپاره په درد خوري راوباسي او نور په خپل وګو کې پریږدي ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قد باچا وویل هغه ما ته راولئ خو کله چې استاد یوسف علیه صلات و سلام ته ورغی نو هغه وویل خپل رب باچا ته بیرته ورشه او له هغه نه پوښتنه وکړه چې د هغو ښځو څه معامله ده چې خپل لاسونه یې پرې کړي وو زما رب د هغو له مکارې نه ښه خبر دی قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين باچا له هغو ښځو نه پوښت تاسې دغه وخت څه تجربه لرئ چې د یوسف علیه السلام د مینې جلبولو هڅه مو وکړه ټولو په یو آواز وویل حاشا لله موږ خو هغه کې د بدۍ یو بسر قدر هم ونه موند د عزیز میرمنې وویل اوس حق ترګن شوی دی هغه خو هم دا زوم چې دغه د مینې دراجل بولو هڅه مې کړې وه بې شکه چې هغه بیخي رښتینی دی ان ربي غفور رحيم زه د خپل نفس څه نه وایم نفس خو په بدی باندې هڅونکی دی مګر دا چې په چا باندې زما د رب رحمت وي بېشکه زما رب ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی باچا وویل هغه ما ته راولئ تر څو چې زه هغه د ځان لپاره مخصوص کړم کله چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام دغه سره خبرې وکړې نو هغه وویل اوس ته زما په وړاندې قدر او منزلت لري او ستاپ امانتداري باندې پوره ډاډه نه ده په دې توګه موږ په هغه هیواد کې د یوسف علیه السلام و اسلام لپاره د حاکمیت لار اواره کړه دغه خوښه و چې په هغه هیواد کې چې چیرته یې غوښتل ځان ته ځای جوړ کړي موږ خپل رحمت چاته مو چې خوښه شي ورته برخه کوو یې د خو کسانو اجر د موږ سره نه ضایع کیږي بیا چې کله هغه د هغو څټه تیار کړله نو د خوځېدو په وخت کې هغو ته وویل خپل میرنی ورور ما ته راولئ نو نه ګورئ چې زه په څه شان پیمانه ډکه اړوم او څنګه میلمه پالنه کوم فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون یوسف علیه السلام و سلام غلامانو ته اشاره وکړه چې دوی چې د غلې په بدل کې کوم مال ورکړی دی هغه په پټه د دوی په څټو کې کېږدی دا کار یوسف علیه السلام په دې هیله وکړ چې هغوی به کور ته په رسېدو سره خپل بیرته ورکړ شوی مال وپېژني یا به یې د دې پېرزوینې احسان سترګې ونیسي او کېدای شي چې بیا راشي کله چې هغوی خپل پلار ته ورغلل نو یې ویل پلاره په راتلونکي وخت کې موږ ته غله نه راکوله کېږي نو ته زموږ ورور له موږ سره ولېږه تر څو چې موږ غله راواخلو رایې وړو او د ده ساتنه زموږ پر غاړه ده پلار جواب ورکړ آیا زه پر تاسو باندې د ده په باب همغه اعتماد وکم لکه چې له دې نه مخکې مې د ده د ورور په باب در باندې کړی دی الله پاک ډېر ښه ساتندوی دی او هغه تر ټولو زیات رحم کوونکی دی ذلك كيل يسير بیا کله چې هغوی خپلې څټې پرانیستلې نو ویې لیدل چې د هغو مال هم بېرته ورکړای شوی دی دا چې ولیدل هغو وویل پلاره نور موږ څه غواړو ګوره دا زموږ مال هم بېرته راکړ شوی دی نو اوس به موږ ولاړ شو او د خپلې کورنۍ لپاره به غله راوړو چې دی به هرومرو بیرته ما ته راولئ مګر دا چې تاسو چېرته محاصره کړای شئ کله چې هغو ورسره خپل خپل تعهد وکړو هغه ووایي ګورئ زموږ پر دې وینا باندې الله پاک ساتونکی دی او پیښه هم چې کله هغوی د خپل پلار لارښوونې سره سم ښار ته له بېلابېلو دروازو نه ورداخل شول نو دغه دغه احتیاطي تدبیر دا الله پاک د غوښتنې په مقابله کې هیڅ په درد نشو خوړلای خو یوازې د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام په ځل کې یو تلوسه و دا غي پر کولو لپاره هغه تر خپلې واسه هڅه وکړه بشکه هغه زموږ د ورخودلې علم خاوند او زیاتره خلک د موضوع په حقیقت باندې پوهیږي نه دوی چې د یوسف علی صلوات و سلام حضور ته ورغلل نو هغه خپل ورور ځان ته بیل وو او ورته ویل چې زه ستا هغه ورور یم چې ورک شوی وو اوس ته دغه چارو اندېښنه مکوه چې دوی کړی دي د بادشاہ نوکران ویل موږ د بادشاہ جام ورکړی دی او د خانه سامان ویل هر څوک یې راوړي د غل لپاره د یو اوښ بار مکافات دی دا به زما په غاړه وي نو یوسف علیه الصلاۃ والسلام د خپل سکنی ورور نه مخکې دا غو د څټو په لټولو پیل وکړ بیا یې د خپل ورور له څټې نه ورک شوی په لاس راووړ په دې ډول موږ په خپل تدبیر سره د یوسف علیه الصلاۃ والسلام ملاتړ وکړ دغه دا کار نه و چې د باچا په دین یعنی د نصر په پاچاهي قانون کې خپل ورور نیولی وای إنا نراك من المحسنين هغوی ویل اے د اقتدار واکمنه عزیزه د د پلار ډیر زیات سپینګیری سړی دی ته د د پر ځای له موږ د کوم یو ونیسه موږ تا ډیر نیک زړی انسان وینو یوسف علیه الصلاۃ والسلام ویل خدای پاک ته پناه ورولم بل څوک موږ څنګه نیولای شو که موږ هغه څوک پرېږدو چې موږ له هغه سره مال موندلی دی او بل څوک ونیسو نو موږ به ظالمان یو دا غونه چې کوم یو تر ټولو مشر و هغه وویل آیا تاسو نه پوهیږئ چې ستاسو پلار له تاسو نه د خدای پاک په نوم څه تعهد او ژمنه اخیستې ده او له دې نه مخکې چې تاسو د یوسف علیه السلام په باب کوم زیاتی کړی دی هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس خو به زه له دې ځایه هیڅکله لاړ نه شم تر څو پورې چې زما پلار ما ته اجازه را نه کړي او یا الله پاک زما په باب څه فیصله ونه کړي چې هغه تر ټولو ښه فیصله کوونکی دی وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين تاسو لار شي خپل پلار ته وایي چې پلار ستا زوی غلا کړی دی موږ هغه په غلا نه دی لیدلی څه چې موږ ته معلوم شوي دي همغه بیانوو عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم پلار د دې سرګذشت په باب وویل په اصل کې ستاسو نفس ستاسو لپاره یو بل ستره خبره آسانه درې کولې ده صدا په دې باندې به هم صبر وکړم او په ښه شان به وکړم زامنو یې ویل د خدای پاک لپاره ته خو تل هم دا یوسف یادوي د دې وار را رسېدلی دی چې د هغه په غم کې خپل ځان ویلې ویلې کړي یا خپل ځان هلاک کړي قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون هغه ویل زه د خپل خفګان او د خپل غم فریاد د الله پاک نه پرته بل چاته نه کوم او د الله پاک له خوانه چې څنګه زه خبر یم تاسو نه یاست زما زامنو دا شی د یوسف علی صلوات و سلام او دغه د ورور څه پته ولټوي دا کل رحمت نه ناهیدی مو وسی دغه رحمت نه کافران ناهیدی کیږي کله چې دا خلق مصر ته لاړل د یوسف علیه الصلاۃ والسلام حضور ته ورغلل نو یې عرض وکړ چې ای واکمن سردار موږ او موږ کورنۍ په سخت کړهو کې اخته یو او موږ یو څه ناچیز غوندې پانګه له ځان سره راوړې ده ته موږ ته پوره غرار راکړه او خیرات را باندې وکړه الله پاک خیرات کوونکو ته مکافات ورکوي الله پاک پر موږ باندې انسان وکړ حقیقت دا دی که څوک له تقوا او صبر نه کار واخلي نو د الله په وړاندې د دغه نیکو خلکو بدله نه ضایع کیږي قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون نو کله چې زیری راوونکی راغی هغه د یوسف علیه الصلاۃ والسلام کمیس د حضرت یعقوب علیه الصلاۃ والسلام پر مخ باندې وغړاوه او په ناڅاپي ډول دغه د سترګو دید بیرته اعاده شو ټول ویل پلاره او زموږ د ګناهونو د بخښل کېدو لپاره دعا وکړه په رښتیا چې موږ خطاکاران یو قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم نو کله چې دوی یوسف علیه الصلاۃ والسلام ته ورسېدل هغه خپل مور پلار له خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کورنۍ ته ویل زی اوس کار ته لاړ شئ که د الله پاک خوښوي نو په امن او بې غمۍ سره به اوسئ